او د دویم جز هم تحقیق شو لیکن روستا د مترجم متحقیق نشوي غرض هم ذکر شو رد ده په موجیو باندې نور فرقو باندې د کتاب الله نه استداف بالکل تام دی ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون ترجمه الباقم د الفاظي او ملحظر ځان ساتل پکار دي اسرار نه اسرار په معنا ده شوال نه دي بلکې مضبوطې دون سره مضبوط پاتې شي د دې څوک پاره د اجتناب د دې اشیاء نه دي سباب نه ځان ساتل دي قتال نه ځان ساتل دي رب دې څوک چې دا لوک نشر غیر مرتب دی سباب المسلم فسوق چې توبه دې وکړو وای دا دې رسول صلی الله او دا دې د مخکې صلی الله او ظاهر دا چې دا د دوه خوف هم پکار دی ځکه چې د دې نه چې یو سړی جذباتو کې راغلی وي او حد د کفر ته ورسېږي جذباتو د قتال کې دی او دویم روی د عبادت ابن سامی چی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر یې لیلۃ القدر نه وکاو چیر دو مسلمانانو کو رسول الله صلی الله علیه فرمایي ما تاسو له خبر د لیلۃ القدر کاو قرآن کې قرآن کې چیرو کو چت کړی شو شی چی لا به غوره وی ستاسو لپاره طلب کوی په اجتماع نه نه اجتماع او په پنځه اجتماع کی دې سو کوم دې لپاره دی چې د لمحې په غلطۍ باندې انسان عمر بر د پریشانۍ سره مخامخ دی یو لمحې غلطي هدایت القدر مقبول شو نو خوف کار دی او اسرار نه ده دوه سره تجزیه الحدیث د اول حدیث تجزیه او بیا سند متن هر چې سند دنه پرې کې ابو وائل راغی موز یې چې دی دا د ارجاع نه دی تاخیر ته وایي دا تاخیر چې دی دوه قسم دی یو تاخیر به طریقې توقف دی یو تاخیر به طریقې تساقط دی تاخیر به طریقه توقف دا معنی لري چه دا موقوف دی بل شي په شیع بل شي موقوف علیه وی دیتا تاخیر توقفی وی یو تاخیر چې دی هغه تساق خو چی دی دسی تاق یی چی ساقط من البین یی ګرځی بلکل څه حیثیت نه ورکوی. مرجیه طبقه چی ده نو هغه تاخیر تساقطی وایی چی عقیده ښه وی نو په عملی او کنه یی ساقط من البین وایی. احناف يې تاخيري تساقطي نه وايي بلکې تاخيري توقفي وايي په دې شان سره چې د عمل مرتبه وروسته د ايمان د مرتبې نه د ايمان مرتبه موقوف عليه ده او د عمل مرتبه چې ده دا موقوف ده. په دې معنی په حاف تیریاب متجه ویلی شو نو خیر دی دویمه یو نقطه مې هم تاسو ته مخکې ویلې ده خو افسوس دا دی چې تاسو نه خبره یې هغه دویمه نقطه چې ده نو هغه دا ده چې ډېر اهل بدع دي د خپل بدعات او د اشاعت لپاره د امت يو مثلا سجده تفريط ته ځان وابسته کړي او خپل خرافاتو له ترويج ورکوي. دا په سند باندي تقدري تفسير اخلي. عبد الله قانون تاسو مخکې معلوم دي چې مطلق دي کې شنو مراد بن عبد الله بن مسعود دي متن الحديث کې ثواب بنسن سوقن ثبت ته ثبت ځکوي چې لام قطع راغلی ده د عالم د خلقت په دې ورځ باندې عالم په شپږ ورځې کې الله پیدا کړی سب کندري چې د دام قطر ته رحم الله او خروج دې د خروجنا فسوق چې دی نو دا جديده عربي ده او د حدودو نه وتل تخريب کاري چې ورته وايي منګک ته پوه شي پوه ده که دا تخريب کار دی نو څوک چې مسلمانانو تنقید کوي نو دا تخریب کار دی په څوک کې دی واقع نه ظاهر د دې دا دی چې قتال کفر دی حال دا دی چې په معصیت باندې مسلمان د ایمان نه نشه خارج دی هلته حصر کړی دی هغه دی مصنف او دې دې کې مصنف چې دی نو قتال ته کفر ویو د دې وینا په تعویل باندې بخا مخا کړنه باعث پیدا کې او په تعویذ باندې ما قرینه مصححه هم پیدا کې هم قرینه باعث وین هم قرینه مصححه وی او قرینه باعث نه وی او قرینه مصححه نه وی دغه تعویذ ما کوي لکه دغه تعویذ هر څو کولې شي لکه جان لکه حجر په جام د شجر کې تعویذ څنګه تاویل دی ها او دا دې تاویل دی لکه ځنې خلک وایي ته ګوره سکندر مل دی او د دې سر کوي یا لکه سکندر مل دی نو د دې سر کوي نو د بزو سر د دې څه مناسبت دی یا دې نه د دې طریقه جوړیږي چې سیندونه اور واخلي نو میان به څه کوي؟ نو هغه بل وي میان به ونو ته خیږي. نو هغه بل ورته وي دا څه میخې دي چې ونو ته خیږي؟ او سپین څه د اور اخیستلو ته مقصد دی، د میان ونو ته ختلو ته مقصد دی. بیا د هغې تشبیه د میخو ته ورکول، نو میخې کله ونو ته خیږي؟ نو تعویذ برای تعویذ ونه کوي عاجز واحد او تکفیریه طبقه چې دا حکم ظاهر ته ګوري چې وقتال او کفر کافر کیږي دا انسان مصنف په خامه خطا یې چې دا مصنف هغه مخکې یو سم باب ذکر چې کفر فقط شرک دی نور معصیتونه چې د کفر نه دي روز بخاری تاسو را جمع کړئ څنګه را جمع کوي معتزله او خوارج تپجرانو هغه دا د حدیث متن دی چې قتال حکم موږ دې له ترجیح ورکو او اخو امام بخاری ویلي دي هغه قول له موږ اعتبار نه ورکو بیا عجیب خلک دې دا خلک باطی ده د یو شي نه سخت نفرت ظاهروي او په هغه فتوی لګوي بیا اول وارد په دې کې همدغه ظالمان دي لکه بت مت مت راکړي د دیو خپل مشن د امن پسندۍ وو هیڅ ته بنفان رسوي حتی کاڼي ته بوټي ته ايښتو ته داغي نمونه چې دا نه دا شکان دي شکان دا بوت مت والدي لیکن دا غي امن فقط په اختو کې پاتې شوی دی اختنه لري کوي نور امن چې دی نو هغه د هغوی په وحشت باندې بدل شوی دی، هر سیک چې دی نو هغه ته سینګ لیکل کیږی، هر سیک، رنجر سینګ او پلانکې سینګ، سینګ اصل کې پړانګ ته ویل کیږی. او پلان کې دا قانون دی چې هغه ناګهانه حمله کوي دا حیوان زندگی ختمي دیم دا شانتی شي نه دي هغه امن فقط خو ته پاتې شو نو ټول ظلم او ستم شو ټول به امن شول تبعی ته مخامخ یو دغه شانته خوارج او معتزله دې خلکو کې په دې خبره کې نهایت په غل وکړي دي چا انسان ایمان نه خارجي او بیا کوته نه تاسو کې چې علی رضی الله تعالی عنہ چا قتل کړ عثمان رضی الله تعالی عنه چا قتل کړ دا لوی صحابه چا قتل کړ دا بیدی او قتل کړ خوارج او قتل کړ دا دې ریاجی دا سوز دی چې یو سره دی خبره مدعی شي او به پاکه تخریب کاری کوي دا مواعظ دی او دا مبالغات دی او مواعظ او مبالغات چې دا تغیرات کیږي مقام د مطلب او مقام د زم دی په مقام د مطلب د زم کې بته دا نه ګوري چې دا په حقیقت بنا جنا دا شی نه ته ممدوح کو دل دی او دا شی نه ته مضمون کو دل دی قتال د مسلمان چې دا نه هته مضمون کو دل دي دا یو ځای دیم تا ویلدار چې قتال د مسلم د اسلام د وجه نه دا کفر د چا مسلمان دی ته اوس قتال کې قتال د مسلم من حیث د اسلام دا کفر دی دریم قول قول دا دی چې دا عملی کفر دی عمل عمل دی کفر دی دا تشبیه کفر دی دا د کافر غونډه کې کردار دی یا دې تا کفر دونه کفر وای کفر دونه کفر یا الله دا لغوی کفر ده دا کفران نعمت ده ناشکری ده مسلمان رو ده ده تراغین پی بعیدن ده قرآن شعری جتویلی دعی تاثاروی بالکل سبب المسلم چې ده قتال ته مفتی او قتال چې ده دا کفر ته مفتی کیږي ثابت وکړو مسلمانانو په خپل ما بین کې یو بل ته سب کول دا قطعه ته مرجع کیږي او قطعه له نه د کفر ته مرجع کیږي او دا خبرې مسلمان جړی او خلق په دې باندې نه پوهیږي څنګه سبا بل مسلمه دا فسق ته څنګه مرجع کیږي نه ګورئ تاسو تعصب دی په تاسو کې چې چاته مهاجر ویلی شو چې ته مهاجري خالص لکه کانجرې چې ورته وشولې څومره نفرت زه یو تاسو به کسو چې لکه ته مهاجري نو کومه استفهام کړی نو هم په تاسو باندې ویږي زه ولې مهاجري زبا مې چیرې کما په خبر نه ده کړې ما خو ستان استفهام کو تا باندې ولې دا خبره مونږ باندې ولګېدل دغه شان دی یو دور را روان دی چې څنګه د هیزاد د ټکینه نفرت شنو دا رقم د جهاد د ټکینه په هم نفرت جوړي دا زموږ د دور خبرې دي چې په مهاجرۍ به خلکو فخر کاوه او د علاقې خلکو د بلا د هغوی ډېر احترام کاوه زموږ د مخې خبرې دي لیکن نن د دې لفظ نه دومره نفرت دی نو صاحب د جهاد د لفظ نه متقشانت نفرت نه یې ځکه نه چې د هجرت نه نو دی به د علم د لفظ نه او د تعلیم تعلم د قرآن نم دغه شانت نفرت وی نو مسلمان ته چې د تنقیسونه شروع شو سب خدا تنقیس دی نو فسق باندې نو چې عام شو نو بیا به د یو بل نه نفرت د قتال ته مفضي کېږي، بیا چې قتال ته مفضي شو نو بیا په خپله کفر شو، د زړه به نه دردېږي چې دوه مملکتونه اسلامي او د یو نسبت کېږي هندوانو ته او بل نسبت کېږي چینیانو ته، دا خبرې به زړه نه دردوي، د مسلمان نو څه به کوي، چه افغانان ولګی ده ده هندوانو پیزان نږدې کړو نو دا کفر چه کنه کفر تشه شو چه یو سړی ده خپل خپل مسلمان رور نه په دومره نفرت کشی چه ده هغه په مقابله کې هندوانو لغاړه ورکی په هندوانو باندې هغه مسلمانان خرابې نه دی او چا زبا د دینه نفرت نه کوي نه دا کفر ته په خپل مو زه تاسو په دې سوچ وکړي په دې وسط تجویز دې اصلاح دې پیغمبر دې دې منګي الحمدلله بقال الله بقال رسول باندې پېښو الله تقدر پورا کړم یو خبره مخه ترا چې د قران باندې نظر وکم د حدیث باندې نظر وکم زمره دې خبره ده نه یو خوري خطرناک نه وانه دا خو طبعي او هلاکت دی او خلک پرې نه پوهېږي ټکي د دې وجه نه ګوره مسلمانان په کور کې یو بل ته نږدې شي د یو بل سب مکوي د یو بل سب پیس مکوي مسلمان دې کنه چې تکه اوس به دې اختراف پر خپل مرتبه دي اوس هغه القاب باندې باندې هغه نسبتونو نه زمنګ نفرت دی کوم چې هغه صفت دی ابراهيم عليه السلام کوم چې هغه صفت د لوط عليه السلام کوم چې هغه صفت د محمد عليه السلام په هغه باندې فخر کېده سار به دا ټول امور فخر چې بنن کېږي د دین امور دا به ټول دې ته نقل شي چه نفرت به راځی او کفر طرف ته به نقل کیږی آهسته آهسته الله دی محافظ شی او په دی باندی ددی حفاظت ورونو هم په تاسو دی په تاسو به را تاسو دی نورو خبرو په تمه مه شی ګوره تبلیغ یو ډیر ښه کار دی الله دی پکی ډیر خیر وغورځوی دا رقم سیاست یو ډیر ښه شی دی الله دی پکې ډیر خیر وغورځوی جهاد یو ښه شی دی الله دی پکې ډیر خیر وغورځوی خو د امت بیړه بچول چې دا د علماو کار دی دوربینی چې دا هغه د علماو کار دی چې هغه په خبر باندې بعید نظر کې چې د خبرې سان نتیجه ګوره ډیره خطرناکه ده د دویم حدیث وګورئ چې د سبا صد سي چیرونه راځي او چې د چیر راغی نو د الله د طرف نه خیر او رحمت بندي دا د وسړي څوک چې دې په خپل کې چیرلو کو دا دوه سړي ابي ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ابن ابي حضرت معلومي رضی الله تعالی عنہ د دې څخه په قرض باندې چیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل د قائم اول په محنت شو چه چه ختم شی عمر راشی نو عظیم نعمت دی سوچ نه وه دلته د امن قایمولو په سلسله کی محنت شروع کړو چه دی دواړه جوړ شی ابی ابن کعب ته وی تو ته نه پرې د کنا او ته نه پرې خود نه دی ابن ابي حضرت ته وی چې تو سپات غان اوري ورکا خامخ به دې ته وخت لګیدل پس ايک دم الله جل شانه په دې رفع دفع کې ليلة القدر رفع او دفع وکړه هغه امارات مکمل رسول الله صلی الله علیه وسلم نووتل او الله جل شانه هم دغه شان دي کوي ځنې موقع کې الله جل شانه نشي وارد کی او خبره مکمل د دې نه دي بلکې د الله په صفات کې تفوس خود سليمان علی نبی علی السلام په واره کې هغه خبره ډېر وزندار و د الله د ذات او صفات سره تعلق دا غي گنجائش د انساني دماغ کې نه راته د الله صفات چې دي ځنې داسې دي چې هغه بشري دماغ نشي برداشت کولی سليمان علی نبینا علی اسلام فرمایل وی ما ته پته نشته دی خو زوا دا الله نه ته کو ته درخواست کوم الله به خبر جواب ما ته وکړي ایک دم الله ته په سجده باندې پریوتو حاضرې مجمعې نه تپوس وکړي چې دې ته تپوس کوي څه خاوانې موږ ته پته نشته دی موږ دې نه وته د چې څه تپوس کاو ان په دې چې یو باندې الله جل شانو دسه مصیبتونو د فقې چا خبره نه چې منشي او ګرځیدل دغه شانتې دا ليلة القدر چې وه دا نو بس الټه پلټه شوله اندراج بود په خاص قانون کې رانه لري چې خودري وکړي نو تاسو په خصوصي او خاطر کې الله ته په سجده پرې و دی او ګرا په هیڅ مسلمان په تکلیف باندې خوشاله نشي په خپشي چې په مل باندې کفر ځان شي ګره او په هغه سجده کې دا اشته سمشته کپوري مسلمانان چې دا وي خیر غواړي او دا وی چې الله د کفر د تخلق ته څنګه وال کیږي خدای تعالی دا خبره ختمه کوله د هر ظالم لاس د مظلوم د ګریوان نه واسه خپه جزا فل او ته وی دا سوال د قبلېدلو ټیم دیو کله چې تاسو الله ته دا قسم سوالونه کول نو ملائکه بم وی امین ولکم یسلو الله جل شانه د سکی کرون ما خو دې راځي وخور خو باندې څه اعتبار کوي نو ناګهانه دی په لیونی خوی راغی نه نو ما څه ډانګی شته دی نه وسله شته دی نه ونه شته چې زه ورته وښیم دا لیونی خوی داسې ولاړ دی زما څه نور هیڅ نشته دی لیکن دا ویم چې لا اله الا زر زر زر دا کلمه ویم سپی تا غلی غلی ګورم د دې سپی په ما نظر ونه لګېده والله جل شانو چې نه دا باش بیګا مې بیا خوب لیده مازده کې یو ځای دی ما وامیر صاحب پکې دواړه روان یو ملګری بل هم دی امیر صاحب ته تکلیف ورسېد زه مخکې شوم غر دی واړه دا دا لاسته چې لګوم دا ویم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم په دې لاس باندې دا الله را وباس مؤمن صاحب مراسله لګي دا وره او په دې وخت یو دایو سمو هلکه وګو تقدیمې تاسو او په قبضې به وکړو قتال کفر دی فضلا حچیر مکوې په دې وخت کې چې لور نه دی په ځنې وخت کې خلک هغه د امن قائمولو د پاره کافي سکوت کی امن قائمولو د پاره سکوت کی کافي سکوت کی هارون علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امن د بقا لپاره څومره سکوت وکړو ځان مې د خدای جوړ کړی دی او خلک د څه عبادت کوي او هارون علیه السلام دوی منع کړ چې مه کوئ خو نه منع کېدل موسی علی نبی علیہ السلام چراغ هارون علیہ السلام ته وی تاول ما تابعداري نه کولا موسی علی نبینا اسلام ته هارون علیه السلام وایي چې زما دا یې روا چې ته به وایې چې تا بني اسرائیل کې تفریقه وغورځوله ان فرقت بین بني اسرائیل څنګه راځي ها نو هغه تفرقه هم دغه شان راتله چې موسی علیه نبی اسلام راغی نو هغه په یک دم باندې برابر کیو زما وخت تفرقه راتله چې نو صبر یې وکړو د امن د قائم اور د پران دیو دا مسله دومره عظیم برداشت کړی دا د امن د قائم اور دعا مخکې د رزق دعا رسره هر څه به د پریشانۍ نه او چیل نه به سخت ځان ساتي بیا په دور حاضر کې خو نه هیته به ځان ساتي خو چون کې دا چې چون هم د دې کانو خلکو چیړو دواړه صحابه په ابي بن کعب رضی الله تعالی عنہ او ابن ابي حضره دا دواړه صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په کار خیر کې لګیو وجاهت کمیږي خو ختمیږي نه وجاهت څنګه ترقی خو کم شولا له وخت رخصت خو ختم نشو نو د دې وجنه اخر دې پدې کې بخیری څنګه بخیری خواجه چې پرته د شب قدر نشانی هر شب شب قدر دا ګر قدر دې تانی هره شپه ستا د پاره ليله القدر سره عبادت وړير کې او به به کې سبا او تسا خمسه په دې کې دا ته به یې مخکې کړه او ته سا او خمسه یې روسته کړه، د سبع سره مناسبت زید شي، اګر چې دلته دا سبع مطلق ده لیکن روسته به راشي، سبع تبقین کې وایي سبع تبقین. سبا تقیم نو تبقین سبا چې دا د شل نه روس سره دی بیم دا لفظ سره چې سبا تبقین کې راځي دا لفظ هم ډیر عجیب دی دا سبا تبقین په یو طرف باندې د دې رښتما راځي شپږ بچ کټ کې ومه تبر اور نو دا بارنا چې شپږ کټ کې نو ومه سورای د بارنا چې پینځه کټ کې پینځه په دې بلې چې واخلې یو اجتماع او اجتماع څنګه چې ليله القدر مبهم ده دا تعبیر هم د مبهم دی ليله القدر چې څنګه مبهم ده تعبیر هم څنګه مبهم دی د دې وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په الفاظ کې الله کوم فصاحت بلاغت غوړولې د تحل نشته په دواړو حدیثینو کې څه خبرې معلومې شوې د دې خصلت هم نه ځان ساتل پکار دي د سب نه د قتال نه ځان ساتل پکار دي شیل نه دی پکار لیلۃ القدر هم متعین شپنشتا هر معلومی دا چې لیلۃ القدر په میاشت د رمضان کې دا په میاشت رمضان کې وي په عشر اواخرو کې ده او په عشر اخرو کې ده په ویتر کې کوم دی په دې کې راځي وای په بل باب هم پاس خونه دی بالکل نبی تاسو د دې وجه دومره وخت تاسو راځي کنه ما چې ستړي نشي